څنګه چې یقیني مساله وانه مقابلی په ماضی کو وی یقول الله الله خلانه دی وی یقول هو ماضی په معنا د مضارع راځي څنګه یاری سبنا مریم انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله تاویل خلق تصویر سے موت موت محمد زارے پیدا اللہ امام رازی د دې راځي لیکلي دي تا ویلو خلکو ته چې زمونږه مونږه زو محمود په الله باندې تاسو سره کار کوو دا د الهه معنا و تنزیه در رب العزت قال سو ذا ذا ذا اشاره ما شاء الله قول دی سارے تم را دب گئی پیغمبران سبحانک فاقی لسار رکان دیکھ عجز د نفس ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ندی مناسب ما لره چې زوه ما شي چې ما صلاحيت نه چوټي مو او بڑی بات ذکر دا ویلې چې جزوا په الله کا کار کوم تاسو لا او زبا تاسو د جتروای مړه شکرانه ما لره کوي یا زد الله زوی بیا احسان سو سره یا الله ما ته حال شوه دا ټول غلط خبره اصلي جواب تاسو یې څه نه دی ویلي ګوم ناس په خبره ده نه دا کړی ما قلت لهم الا ما امرتني به ما خو هغه خبره کړی چې وحی دي ما قلت لهم الا ما امرتني به خپل خبره مې نه دا کړی او دستا خبره مې کړې ده مقصد یې اصلي ان عبد الله یو د الله بندگی وکړي دلیل په دې ربي زما پالون کړي وربکم تاسو پالون کړي حیثیت د نفس تر صحیح وکنتم شعالی شهید ما کنتم فيه زه په دې حاضرم چې کله موجودم په دې ضد توحید شرک دی نفس د شرک د تصرف په علم کې ولما توفیتنی کله چې بوت مالا كنت انت رقیب علیهم شرک په علم کې راتللی کا باندې د ایمان او دلیل د رد شرک په علم مان تعالی کل شی شهید ان تعذبهم رد شرک د تصرف کوي کته سزا ورکړه او ستا محتاج بندگان دي ځان د نشي خلاص کوي وان تغفر لهم فتو بخشش ورته کوي دلیل پر رد شرک ته فإن تعالی العزیز الحکیم دا هیڅ نه نه معاف کوي خو د دې نه معاف کوي چې غالب هم یو د حکمت څخه بدی خلاصه د سوال جواب قال الله هذا يوم يلقى الصادقين صدقهم دا اورل ته چې فائدہ ورکړي رښتینو ته رښتیا دي وهو على كل شيء قدير تحریمات او لباس غلط دي ځکه اختیار د الله دی دارنګ نزور لباس غلط دي قدرت د الله دی هر کله چې اختیار د الله دی نو تحلیل او تحریم هم د الله دی وایي هر کله چې قدرت حق دی د الله نو نظر صرف حق دی د الله او هو علی کل شیء قدیر بس نه دی واخر دعوانا حضرت علامه شیخ الحدیث والقرآن علامه امیر سمع الحق امیر جماعت اشاد توحید و سنت کل افغانستان جماعت اشاد توحید و سنت العالم